پیجندې شي تدلیس په دوو طریقو سره هما غدا دی اخبار المدلس نفسه خبر ورکول د مدلس د ځان نه اذا سویل کله چې تپوسو جنه دلسا اده ویر د تدلیس کړي کما جرا ل ابن عینا لکه څنګه چې د ابن عینا طریقہ دویم نص امام من ائمه هذا الشان وضاحت او تسرید یو امام د ائمه او د دیشان او د دی فن چې هغه د احادیث او امام دی بنا ان علی ان لا علی معرفته د خطیب بغدادي درې تصنیفات دي واحد فی اسماء المدلسین یو په نمونه د مدلسینو کې د علما او سور سور خدمات کړي ټول حدیث کې چان بین کړي او مت ته خوري چې دا دا ګوره مدلسین دي او نوم داغي و اسمه التبین وقد طبعت ایدون ویدام چاپ شوی دا نو دا د دې فن ماهرینو او دای دا کتابونه لیکلي چا مخ کې چا رستو نو مخ کې رستو خاص چې لیکل کې غل مخ کې لیکل مخ لای